او کوم خلک چې بدې کارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه د دې توبې او ایمان وروسته ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون بیا کله چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام غوسه سړه شوه نو هغه تختې را واخلې چې دا غو په لیکنه کې لا خونه او رحمت دا غو خلق لپاره چې ل خپل رب ته ویریږي فاختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ألفنا بما فعل السفهاء منا او هغه د خپل قوم او یات نه ټاکلو چې هغه لا غسره زموږ په ټاکلو وخت حاضر وي کله چې دا خلک یې سخت زلزلې ونیول نو موسی علیه السلام عرض وکړ ای زما واکمنه کتا غوښتي وای نو لا په دوی او زه هلاکولای شولو آیا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوې دا خو ستا یو آزموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چا ته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چا ته د چې خوښه شي سمه لاره ورکوي زموږ سرپرست خو همدا ته نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بخښونکی موږ ستا لوري ته درګرځېدو یو په ځواب کې وویل شول سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم یې خو زما رحمت په هر څه باندې شوی دی او هغه به زه دغه چا لپاره ولیکم چې د سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي هغه دوی ته د نیکی حکم ورکوي د بدۍ نه یې منع کوي د دوی لپاره پاک شیان حلال حلال او ناپاک شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټي کوزوي چې پر دوی باندې درون شوي وو او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي وو نو کوم کسان چې په د باندې ایمان راوړي او د ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایي پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده هماغوی بری موندونکي دي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم عن الذي له ملك السماوات والأرض اے محمد ووایه چې اے انسانانو زه ستاسو ټول لوري ته دغه خدای پاک استاد یم چې د ځمکې او آسمانونو د پاچاهي مالک دی دغه پرته بل خدای نشته همغه ژوند بکی او همغه مرګ ورکوي د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه دغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په پلانې ګټ باندې خپل امسا ووهه نو بیا لغه ګټ نه په ناڅاپي توګه دولس چیلې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکه موږ پر هغوی باندې ډېر ستوری کړه او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خورئ چې موږ تاسو ته درته برخه کړي دي خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې په خپل ځانونو باندې ظلم وکړ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنجيد المسلمين هغه وخت در په ځکه چې کله هغه ته ویل شوی چې په دې سیمه کې د وچېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او د هتتون هتتون ویونکي ورشي او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځي موږ به ستاسې له خطاو څخه درتېر شو او د ښه چلند غوره کوونکو کې به مو حساب کړو د سمندر په غاړه پرته وه دوی ته هغه ماجرا ورته ځکه چې دغه ځای خلکو د سب یعنی شنبه د ورځې د الهي احکام نه سرغړونه کوله او داج کبان هم دې شنبه په ورځ سرته پر خاتلو د هغوی مخه تراتل او له سب نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په آزمیښت کې اچول او هغه ته دا هم ورته ځکه چې کله دا هغه یې ډلې بلې ډلې ته ویلو چې تاسو دا چې خلق ته ولې نصيحت کوي چې الله پاک دا غوي هلاکونکي یا وته د سخت سزا ورکونکي دی نو هغه جواب ورکړو چې موږ دا هر څه ستاسو د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو هیله کوو چې خای دا خلق دغه د نافرمانی څخه په ډډه شي بیا کله چې هغوی په پوره سرکښۍ سره هماغه چارې پرلپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي وو، نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ موږ هغه په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړ په ډېرو قومونو باندې مو ووشل ځینې خلک په هغو کې نکانو او ځینې د هغو نه بل شان او موږ هغوی په هغوی په ښو او بدو حالات سره په آزمایښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول د همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخښل شو او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه را اخلي آیا لدی څخه د کتاب زبنه نه داخسته شوی چې د الله پاک په نوم دې هغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپل هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت او سوګنځي خو یوازې له خدای پاک بیریدونکو کسانو لپاره ډیر غوره دی آیا تاسو په دومره قدر خبره کوي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ قائم کړی دی دا یقیني ده چې د داسې خو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو دوی ته هغه وخت هم څه په یاد چې موږ غر را پورته کړی پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چترۍ ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځېږي او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلو چې کوم کتاب چې موږ تاسو ته درکوو هغه کلک ونیسئ او هغه څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ هیله ده چې تاسو انحراف نه وژغورل شئ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن او ای پیغمبره خلکو ته هغه وخت ورته ځکه چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو او هغه په هغوی باندې شاهدان ګرځولي وو او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې موږ په دې باندې شاهدي وایو دا موږ د دې لپاره کړب وکړل چې او اے محمد دوی ته دغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپل آیاتونو علم ورکړو خو هغه دا غو لامل کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارې ورکوب شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون که موږ غوښتي وای نو هغه ته دغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ورپه برخه کړې وه خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي یې وکړه نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هغه ژبه راځوړندوي او که پرېږدي هم ژبه راځوړندوي هم دغه دغو خلکو مثال ده چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي او دا حقیقت ده چې زیاتره پیریان او انسانان داسې چې هغه مو د دوزخ لپاره پیدا کړی دي دا غوی زرینشته او هغه ور باندې فکر نه کوي دا غوی سترګشته او څور باندې نه ویني دا غوی وګونشته او څه پرې نه اوري هغه د څارویو په شان دي بلکې لا غو نه هم لا پسې تیر دا خاص دي چې په غفلت کې لویدلې دي پاتې شول هغه خلک چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلې دي نو هغوی به موږ په تدریجي ډول په داس شان د تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي وأملي لهم إن كيدي متين زه هغو ته مهلت ورکوم زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون دوی له تاسو څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څو وخت نازلېږي ووایه دغه معلومات ما رب ته دی هغه به په خپل وخت هغه را څرګند کړي په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي هغه به پر تاسو باندې ناڅاپي راشي دوی د هغه په باب له تاسو په داسې شان پوښتنه کوي چې لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې ووایه د هغه معلومات خو یوازې الله پاک ته دي خو زیاتره خلک د دې حقیقت نه ناخبره دي اے محمد دوی ته وایه چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم همغه الله پاک چې څه غواړي هغه کیږي او که زه په غیب او عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه ورسېدلی هغه همغه الله پاک دی چې تاسو له یو نفس پیدا کړی او د هغه له جنس نه دغه جوړه مې سره ولا تر څو چې دا غي سره بسیا شي بیا کله چې نارینه څنګه وپوخله نو هغه باردار شو پس پک غوندي بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده را وګرځېده نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای د الله پاک خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې تا موږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو موږ به ستا شکر ویستونکي اوسو تاسو چې دا خدای پرته کومو ته بلنه ورکوي خو یوازې بندگان دي لکه څنګه چې تاسو بندگان یاست دا غونه دعاګان یو غواړي وګورئ دوی دې تاسو د دعاو جواب درکړي کله دوی په باب تاسو انګیرنې صحیح دي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون آیا دوی پښې لري چې ور باندې لاړ شي آیا دوی لاسونه لري چې په غو سره ونیسي آیا دوی سترګې لري چې په غو سره ویني آیا دوی غوږونه لري چې په غو سره واوري ای محمد بلکې که تاسو د سم لارې په لوري د راتګ ورته وایاست نو هغه ستاسو خبره هم نشي اوریدلای په ظاهر تاسو ته بریږي چې هغه تاسو ته ګوري خو په واقع کې هغه هیڅ هم نه ویني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پاک پناه وغواړه هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون په حقیقت کې چې څوک پرېزګاران دي دا غوی حال دایو چې که کله د شیطان د اغیزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپل کږه لاره راکاږي او دا غوی په منحرف کولو کې هیڅ لندون نه کوي وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه دوی ته ووایه زه خو یوازې د هغې وحیې پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالیږلې ده دا ستاسې د رب له لوري د بشیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی دغو خلکو لپاره چې ویې مني وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسو باندې هم رحم وشي کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده کې کوي